څنګه دوی په یو بل لیک کې پوښتنه کوي وایي که یو سړی په روژه کښې جنوب شي د ورځې له مخې ژر غسل ونه کړي نو د دوی روژه څنګه شو او دغه عمل یې څه ډول دی حضرات روژه جنابت کوم تضاد نه لري یعنی روژه او جنابت سره یو ځای کېدلی سړی په شپه کې جنوب دی سهار په سپېدو کې د لمانځه په وخت کې دی غسل کړي هغه روژه شي که داسې و چې سهار یې غسل نه وکړي لمونځ هم پسې پرې شو غرمه کې دی غسل کړي دغه روژه شي چې د غزر د ورځ غسل ونه کړي په مازدیګر کې غسل وکړي او همدغه روژه کې که دا ټول ورځ تر دا بلې شپې دی جنوب ګرځي هغه روژه شي ده اما دی چې ګناهګار دی دی فاسق دی هغه په دغه نسبت چې بې عذره د هغه جنابت ته دوام ورکړي جنابت یې د ځانه لرې نه کړي لمانځنه یې قضا کړه قضا د لمانځه بله ګناه سوه او د ردوان جنابت ته ورکول بله ګناه سوه او د ده خبرې د ده مجلس د ده روغبر د ده پوښتنه په دا جنابت کې دا ټوله جائز دي اما ګناه په دغه ځای کې دی چې بې عذره ولې دی جنوب ګرځي خو هغه روژې ته کوم تاوان نه دی رسېدلی روژه نصیب ده ماته نه ده آینده قضا ده دا روژې پر ده باندې نشته والسلام